دغه راز دی پوښتنه کوي وایي ځمکه که یې څوک په اجاره ورکړي زکات یعنې عشر یې پر چا دی پر اجاره کوونکي او که پر خاوند حضراتو دلته د امام صاحب مبارک او د یارانو بیا اختلاف دی یعنی اصل وای پر اصل دی فرع وای پر فرع دی دا اصل و فرع مې امام صاحب مبارک اصل دی استاد دی یاران یې فرع شاګردان او هغه اصلي مالک زمیندار مالک د مځکې دا اصل دی خدای مالک دی هغه اجارهدار فرع دی نو امام صاحب مبارک وای په کم هغه پیسو باندې چې دغه زمیندار د مځکه اجاره کړه هغه پیسو کې دغه عشر کیږي نو کې فلس لک اجاره کړې د یو لک عشر کې په شل لکه اجاره کړې ده دوه لکه یې عشر دي دا په دې اصلي مالک اړه لري پر هغه اجارهدار باید نشته هغه اجارهدار ته به نو بیا ګورو هغه یو تاجر بولي سوداګر چې مالونه ډېر و تر حاجت بالا و د پور خلاص و هغه به نو خود د خپلو ټولو مالو د تجارت هغه څلوېښتمه حصه زکات وباسي او د یارانو مذهب دغه دی چې دلته دغه عشر پر دې اجاره والا دی پر دې مستاجر باندې دی یعنې فرع وای پر فرع یاران وای پر اجاره دار دی پر هغه مالک یې نه وای نو دا اختلاف موجود دی والله اعلم بالصواب والسلام